الرحیم آوا الیه نازلی زم الیه نغلی ولما دخلوا على يوسف آوا الیه حضرت یوسف علیه السلام رونه دویم ځل چرال مصر ته نو بنیامین چې د یوسف علی السلام سکه رور دی هغه هم ځان سره راوست چې راوستو نو آوا الیه یوسف علی السلام اولګید او آوا دارور یو زیکو الیه د خپل ځان سره تاسو ویلو کنه ویلکه غرمه ده ډوړې ته دوه دوه کینې نو هغوی ټول دوه دوه کېناستل دقه یو بنیامین یوازې پاتې شو افسوس کوي چې کاش زما خپل رور یوسف ژوندې وي نو زه به وسره ناس وي وی راځه زه به ځان سره کینو د شپې و بیا وی ار سړی دو دو سره ودشه هغوی دوه دوه سره وده شو دا ځان لپاده شو دې ځان سره بوت خپل ځای ته نو آوا یوسف علی السلام یو ځای کو دا خپل رور الیه د ځان سره معنا د آوا کوي زم الیه یو ځای که د ځان سره ولما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام بارونه تیار کړو رونو لا د غلې نو د نوکرانو ته وی د خپل د خپل رور باغ بار وته خی بنیامین چې لکه دا سقایه راواله عثمانه د سقایه راځي اصل کې سقایا هغه سیس ته وایي چې په هغې کې تاسو اوبه څکئ ښه د اوبو د څکلو لوښي ته څه وایي سقایا دا مخکنی باچا چې و د چاندې دغه و داسې غټ کاسه وه دې کې به د اوبه څکلې کله چې یوسف علیه السلام بیا راغی هغه ته حکومت ملو شو نو د دې دانې خو بالکل دغه به ملاوي دی نه نو بیا دغه سقایه راواغشته د هغې نه پیمانه جوړه کړه پیمانه پخوا به خلک ګوره تاسو ته به یاد وي اوبه به یې په غټو شینو کې څکل چې زه اول دلته رالم دانه دانه جامونه اوبه وې په دې کې به اوبه خلکو باندې څکلې نو جعل السقایتا وی ګرځول سقایا فی رحل اخیه په بار د خپل رور کې سقایا تاسو وی ستوي د اوبو د سکلو لوخي دلته معنا کوي پیمانه معنی کوي مکیال سری پیمانه هغه کمی دانه په پیمانه کوي نه یوسف علیه السلام رونو له کمیس ورکوي لاړ شي خپل وطن ته او زما دا کمیس د باباجي په سترګو باندې ورواچوي په مخ الله به بنا کی دوی چې کله را روان شو د مصر نه راووتل دلته د یوسف علی یعقوب علیه السلام باندې د یوسف د کمیس بوی ولګید وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون زه د حضرت یوسف بوی مومم بوی ما ترازی لولا ان تفندون کچره تاسو ماته نسبت نه کوي د عقل د خرابېدو فند دې ته وایي چې د بوډاوالي د وجې نه د سړي عقل کار پرېږدي نو لولا تفندون نه دا خو بل دی هغه ورته وایي تفتأو تذکرو یوسف حتی تکون حردون او تکون من الهالکین یا بابا جی دا سکه بس یوسف دی او یوسف دی په دنیا کې بل څوک نشته دی یوسف نه بغیر تم تفتا او همیشه یې ته تذکرو یوسف چې ته یادې یوسف دا تفتا او معنا کوي عربی کې کله بل ذکر نی خو معنی وي کله نا کله به لا ذکری خو معنا به نی نو د تفته او معنا کوي لا تفته او لا تفته او نو معنا کوي لا تزالو همیشه ته تذکرو یوسف چې یاده یوسف حتی تکون حردون تر دې پورې چې ته قریب الموت شي او تکون من الهالکین یا شي ته د مړونه د حرز معنی کوي حرد معنی دی کوي ویلې شوی رینه دا سړی باندې چې غمونه او دردونه راشي الله دې معافي وکړي غمونه او دردونه نو داسې ویلې کېږي لکه واوره چې ویلې کېږي نو دقه ویلې دا د غم او د درد د وجې نه چې دا سړی ماوي کمزوري کېږي دې ته دغه وایي حرز د حرزن مصدر دی خو په معنا د اسم مفعول سره دی محرزن ویل شوی محرزن ویل شوی یعنی بدن قریب الموت د حرز معنا کوي یوزیبک الهم چې ویلی کی تعالی غمو نو حتا تکون تر دې پورې چې تشي د دې ترجمه چې کوي مهر حردون ویل شوی مطلب د دې د دې قریب الموت بیا وتسوي ويا بني يذهبوا فتحسسوا عن يوسف واخيه بیا چې دوی یوسف علی السلام رور بنیامین په بار کې خو هغه سقایه راووتله پیمانه او دا د ده په مدغه باندې و هغه ایسار که چې ایسار که یوسف هم لاړ منځ کې وتلی دی ورپسې بنیامین هم لاړ پلار چې راغې پلار باندې بیا اندازې خفګانو چې خفګانو چې ربه دوه زامن بې ځایي شو نو دې زامنو ته وایي چې ای زامنو لاړ شئ مزجاتن چې هغه مزجات دی د مزجات معنا د تکي مزجات هغه ته وایي چې لګ همي او کوټه همي لګ مثلا اوس پنځده دی نو پنځده نن سبا کم دی او لا کوټه می اوس که پنځه زاری وي نو پنځه زاری بیا هم چرته کې په شل لشل روپې خو خرڅیږي کنه او دا لږ چې وي نو دا نه دغه کېږي نو مزجات هغې څیز ته وایي هغه سرمایې ته پیسو ته چې هغه لږې وي او کوټه وي نو بې بدعات مزجات موږ راتله کړي دي تا ته په هغه مال مزجات معنا کوي قلیلة لږ خیال لري ما وی لږ خو دا بل ټکی مو سره وایي چې کوټه همي خان غاشیت من عذاب ربک آیا دا خلق په امن دي د دې خبرې نه چې ان تاتیهم غاشیه چې را بشي دوی ته غاشیه غاشیه هغه عذاب ته وایي وروره چې عام یې عام دا تاسو ته څه وایي علمګیر چې په ټول عالم راشي غاشیه معنی پټاون کې هر سړی ته دغه اخلاص نی غاشیه هغه عذاب ته وی چې هغه عام وي هر چاته شاملی د غاشیتون معنی کوي غاشیتون من عذاب الله سمان څنګه لري دا ګوتې پکې مو وهې زما دغه کې هم داسې دی خو دا صحیح ټکی نه دی زما بل کتاب نسخه د هغې کې دی عامتون دا ټکی دغه دی ښه ګوتې پکې مو وهې عامتون عام دسی عذاب چې هغه دغه عامتون عامی خیر دی کې لږ باس او سره بیا لیکلی شی ولیکې او دغه عام څه معنی مجللتون چې هغه هر چاته شاملي دا د عامتون معنی وکړه عامتون دسې عذاب چې هغه ټولو خلکو ته عامي عامنه مجللتون هر چاته شاملي الله وی چې حضرت یوسف علیه صلوات و سلام تبا وتوی چې الله وتا تعبیر الرؤیا د خوب د تعبیرونو علم درکې او دا ولی به درکوي و یتم او د دې د پاره چې الله تمام کی نعمته خپل نعمت که هغه د دنیا نعمت ته او که د دین نعمت ته لکه لاندې وسره نبوت لیکي ويتم نعمته او الله تمام کې خپل نعمت عليك پتا یوسف وعلى آل یعقوب او په کورنۍ د یعقوب علی السلام کما اتمها دا سنوي خبره نه ده یوسف علی السلام ته وای ستا په کورنۍ کې د الله تعالی نعمتونه نازلېدل دا نه وینه ده کما اتمها لکه څنګه چې الله تمام کړیو دا نعمتونه علا ابویکا پاغه دوو پلارانو ستا من قبل مخکې د دینا الک پلاران سوق دی یا ابراهیم چې ابراهیم علی السلام دی و اسحاق و اسحاق علی السلام دی د حضرت یوسف علی السلام اسحاق نیکه کیږي خان او ابراهیم د نیکه پلار کیږي نیکه تم خلق پلار وای او د نیکه پلار تم خلق پلار وای وایي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رسول پاک صلی الله علیه وسلم د حضرت یوسف علیه صلوات و سلام خاندانی فضیلت بیانوي الله تعالی یوسف علیه السلام ته د خاندانی به اندازې نغه ور کړیو فضیلت عجیب هستی ده په خپل پیغمبر والد محترم پیغمبر نیکه محترم پیغمبر د نیکه پلار ابراهیم علیه السلام پیغمبر عجیبه سلسله ده یوسف هم پیغمبر ماوی یعقوب هم پیغمبر اسحاق هم پیغمبر او ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر ډیره لویه سلسله ده نسب ده ده, ده. نو دغه وی عبد الله ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم هغه روایت د پیغمبر علی السلام نه کوي قال رسول الله وی الکریم عزتمن تاسو وایې شریف الکریم عزتمن چې په خپل هم عزتمن دی او ابن الکریم هغه زم د یو ډیر لوی عزتمنی هسته دی په خپل هم کریم عزتمن او زه هم د کریم دی او بیا پلار سه دی ابن الکریم هغه هم زوی د یو عزتمند دی او نیکه یې څنګه دی نیکه یې معمولي نه دی ابن الکریم هغه هم زوی د عزتمند دی عزتمند چې د عزتمند زوی دی هغه د عزتمند زوی دی هغه د عزتمند زوی دی د یوسف علیه السلام سلسله د نسب ښیي الله ډېر لویه سلسله ورکړې وه الکریم عزتمن ابن الکریم چې هغه زوی د عزتمن دی او بیا یې پلار سره دی ابن الکریم هغه هم زوی د یو لوی عزتمن دی او نیکه یې ابن الکریم هغه څوک دی یوسف هغه حضرت یوسف دی یوسف ته ما وی الله خپل نبوت ورکړی دی دام ډیر فضیلت دی ابن یعقوب هغه زوی د یعقوب پلاریم ډیر لوی هستی و او ابن اسحاق هغه بیا سو زوی د حضرت اسحاق او ابن ابراهیم هغه زوی د ابراهیم عجیب سلسله د نسب د سړی سلسله د نسب چې روره دیندار نو ډیر خوان کوي وی عالم زوی د عالم زوی د عالم یا څوک وی بزرگ زوی د بزرگ زوی د بزرگ دا سلت په خپل هم بزرگی او سلسله د نسب هم د بزرگانو نو ډیر خوند کوي په واقع په قصه د یوسف علی السلام کې و اخوته او درونو داغه کې په دې قصه کې سو آیات النخه نشانه د الله د قدرتونو د ارشا د پاره عمومي خو خاص کر لسائلین د پاره د سوال کوونکو ځنې خلک ووی کنه چې هغه د یوسف علی السلام قصه څنګه و د رسول الله نه تاسو هم کول امتحان یا غشت چې د یوسف واقع څنګه و الله وت بیان کړه وای دا کم کسان چې د حضرت یوسف علی السلام په باره کې سوال کوي د دې قصه کې د دوی د پارسری د الله د قدرتونو نشانې دي یا لکه رونو یې سکول او الله سکول رونو چې سکول ناکامیاب شو او چې الله سکول هغه خبره کامیاب شو الله دل عزت ورکاو عزت وته ملاو شو رونو مړکاو هغه مړ نشو لقد کان یقینا دی فی یوسف په واقع د یوسف علی السلام کې و اخوته او درونو داغه کې آیات النخ نشانه د الله د قدرتونو لسائلین د پاره د سوال کوونکو حدثني محمد قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره وي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوال وکړې شو د رسول الله نه سوال وکړې شو د رسول الله نه د سشي اي الناس اکرمو چې کم یو د خلکو ډیر عزتمن دی حضرت په خلکو کې کم خلک ډیر عزتمن دي ایو الناس کم یو د خلکو اکرمو هغه ډیر عزتمن دي نو قال رسول الله وتوي کدا سوال په اعتبار د د تقوا دغه سره یې کنه د اعمالو سره یې مطلب دا دی چې په اعمالو کې کم سړی ډیر بهتر دی د الله د حرامو نه ځان ساتل دا ډېره تقوا ده واقعي چې تقوا ده نو قالو د سوال کوونکو وته وی چې نه صاحب په اعتبار د اعمالو سره موږ پوښتنه نه کوو ليس عن هذا نسأل نيو د دینا سوال کوونکی حضرت د دین مونږ سوال نکوو قال وی خپ اعتبار د نسب سره کوي چې د اعمال سره نه کوي نو په نسب کې چې مطلب دا دی چې نسب د چا ډیر اوچت دی نو نسب چې اوچت دی د حضرت یوسف علی السلام اوچت فاکرم الناس ډیر عزتمن د خلکو یوسف هغه یوسف دی حضرت یوسف ول ډیر عزتمن دی وی نبی الله کنه د الله پیغمبر دی نو بیا سوال پیدا شو چې د څو ډیر انبیا دي حضرت سلیمان علیه السلام هم پیغمبر وکنه وینا ابن نبی الله چې هغه زوی ده دغه د پیغمبر دی نو بیا به وایي چې د سلیمان علیه السلام هم د پیغمبر زوی دی د داوود علیه السلام وینا ابن نبی الله چې هغه د الله د پیغمبر زوی دی پلار پیغمبر نیکیم پیغمبر او بیا ابن خلیل الله او بیا غسه دی هغه زوی دی د خلیل الله حضرت اس دی د دغه تاسو وختي وې کنه دی یعقوب دی یعقوب علی السلام زوی دی یعقوب علی السلام د اسحاق علی السلام زوی دی اسحاق علی السلام د خلیل الله د الله دوست چې هغه د ابراهیم علی السلام ناغه دی که په اعتبار د اعمال سره وای نو دغه تقوادار که په اعتبار د نسب سره وای نو یوسف قالو اغوی وی نا لیس عن هذا نسألو منگ دا دینا تپوس نکو قال رسول الله وتوی زما خیال لی تاسو دا بلشی نتپوس کوی فعن معادن العرب تاسو تپوس کوی دا غکانونو دا عربونه معادن جمع د معدن ده کان ته وی کان دا د سونی کان شو دا د چاندی کان شو دا د بلس شو دا د بلس شو وی فعن معادن العرب تاسو تپوس کوي د معادنو د عربونه مراد معادن جمع د معدن د ماوی کان ته وی دلته ته مراد د مشرانو هغه فضایل دي چې کشران په هغې باندې فخر کوي د خپلو مشرانو هغه فضایل او هغه کمالات چې ما وې دغه پې کشران پې فخر کوي لکه بهادري شوه زما نیکه بهادرو یا سخاوت شو زما نیکه سخاوي عرب انسانانو ته دغه وی او بیا خاص کر دا لوی خلق نه دوی ته معادن وی کانونه لکه مثلا عالم دا کان دی کان د علم یا مثلا یو ډیر لوی بزرگ دی هغه د تقوا کان دی دسې یو سړی کې سخاوت دی هغه د سخاوت کان دی یو سړی بهادر دی د بهادرۍ کان دی څوک پکې د رزالت کانی کانی نو وی خا دا غا قانونو د عربونه یعنی دا غا مشرانو د مفاخرونو او د فخ دغه نه دغه کوي سوال کوي تسالونی مان سوال کوي نو قالوا غوی وتوی نعم او وی خا ټیک ده وی فخیارکم فی الجاهلیت اغه بهتر ستاسو په جاهلیت کې الکه د جاهلیت په زمانه کې او د بيدینه په زمانه کې چې کوم خلکو ته تاسو بادران وی چې دا ما خم وته وی دا بادر دی او دا سخی دی او دا ملمدوست دی اسلام هم ګورې هغه عزت نه کموي ښه نور هم زیاتوي فخیارکم هغه ستاسو بهتر چې دی فی الجاهلیت په زمانه د جاهلیت کې چې هغه ولګې د واغه مسلمان شو نو خیارکم فی الاسلام هغه به بهتر ستاسو نه په اسلام کې خو دا کله چې ځان په دین پوي کی حضرت خالد ابن ولید نه دی څومره لوی کمالات پکې په زمانه د جاهلیت کې خو چې کله د اسلام راوړو هغه کمالات نورم زیات شو اذا فقه چې کله دوی ځان په دین پوي کی تاب او ابو ساما عن عبید الله باب قوله دا باب د تفسیر د دې قول د الله چې بل سولت لکم انفسکم امر حضرت یوسف علیه الصلاۃ والسلام حضرت یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام دی سره ولېګه کنه چې ویلېګه کوی ته وغورځاو د د کمیس را واغشتو چرته وزي موزي بچي حلال ک پاغه باندې هغه دا کمیس په وینو باندې ولاړو ماسوتن رالل ناوخته جاړي بابا وته وی ولی بچو جاړي وی یوسف نغه وخوړو شرم خولګې دا نغه وخوړو او وګوره بابا جی د کمیس دی نو کمیسو دونه سادهګان دي چرته خو وشو کوي کنه هغه کوي دی ول روخ کمیس راوړ نو یوسف علی السلام یعقوب علی السلام وی چې عجیب شرم خو زما زوی خوړه ټوټه ټوټه کوي او کمیس ولا ونشلو نو دی حضرت یعقوب خو پوه شو نو سوته وی بل سولت لکم دی بل شان معنا کوي بل سولت عام معنا خلق د څه کوي بلکې آسان کړي دي لکم تاسو ته تا انفسکم ځانونو تاسو دا کار یوسف هم غالبا مړکو او دا ته اوس مرګ خو د بنی آدم ډیر ګران دی خو کله نه کله انسان ته د خپل نفس هغه آسان کی د سولت لکم انفسکم معنا دی کوي سولت زینت خیسته کړی دی بل سولت لکم بلکې خیسته کړی دی تاسو ته تا انفسکم خپل ځانونو دا کار چې راځي او یوسف بدغه کو مړ به کو د پلار نه به لر کو دی کې فایده ده امام زهری وای دا یو حدیث دی مخکم دا تیر شوی وو خو وی په دې حدیث کې زما ډیر استادان دي ښا دا ټکی یاد ساتي امام زهری وای چې زما په دې حدیث کې استادان ډیر دي سمعت عروه ابن زبیر دا حدیث ما د شان اوریدلې د حضرت عروه نه هغه د عبد الله ابن زبیر رور دی وسعید ابن المسیب دویم می اوریدلې د سعید ابن مسیب نه دا هم د مدینه لوی تابعی دی و علقمه ابن وقاص دریم استاد می څوک دی علقمه ابن وقاص دی سلورم استاد می چې دی عبید الله ابن عبد الله دی دا سلور شو دی تاسو ته وایي چې دا حدیث دی امام زهری وایي خو په دې سلور استادانو کې می نیمه حصہ د یو نورې دلې ده بل حصہ می د بل نورې دلې ده بل حصہ می د بل نورې دلې ده بل می د بل نه دا ګوره هغه غون لوی حدیثو هغه د دروغونو هغه د تهمت حدیث چې حضرت عائشہ باندې منافقانو تهمت لګول نو هغه او ګد حدیثو عن حدیث عائشہ زوج النبي صلی الله علیه وسلم حين قال لها هغه وخت کې چې او د دې په باره کې اهل الافک هغه خاوندانو د دروغ او د تهمت ما قالو هغه چې دی ویلې و دی غول خورو چې هغه کومه خبره کړې وه او هغه دوی د منافقانو هغه وویله فبرأها الله الله د دې برات نازل ک فبرأها الله الله صفی وکړه د دې امام زهری وی چې دا خو وګد حدیث دی خو کلن دا هر یو استاد نه دی سلور استادان دي کنه کلونه دا هر یو استاد چې دی حدثني هغه ما ته بیان کړی دی طائفتا د یوې حصې من الحدیث د حدیث یو استاد راته یو کړی دا بل استاد راته بل کړی دا بل استاد بل قال النبي صلی الله علیه وسلم خیر د حدیث اخر نقل کړي حضرت عائشه بی بی پلار کرتلې ده چې دا تهمت ولګید رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کیناس ورته وی عائشه ان كنت بریئه کچره ته پاکي د خلکو په تا پسې دروغ ویلي فسیبرئو کله زر دی چې الله بستا براءت ښکاره کی الله بستا صفائی ښکاره کی و ان كنت الممت او کتا راتلل کړي وي به ذنبن په ګناه دا ګناه دي کړي نفستغفر الله د الله نه بخنه وغواړه وتوب الیه او توبه وباسه الله ته نو دلته خو لږ نشته مخکې دا تیر شوی او حضرت عشا وی ما پلار ته وی چې جواب ورکه وی هغه وی زه جواب ورکم مور ته می وی ام رومان وی دله جواب ورکه وی زه جواب ورکم وی زه را پاسېدم ما ورته وی چې که زه درته دا ووایم چې او ما دا غلط کار کړی دی خدای ګواه دی چې زه پاک یم نو وبه منې وبه منې خو که زه درته ووایم چې نه دا دروغ دی او زه پاک یم بیا تاسو نه منې د دې وجې نه زما فیصله او دغه دا دی د الله سره لکه څنګه چې حضرت یعقوب علیه السلام ویلي چې فصبر جمیل قلت ما ورته وی انی والله زشه يم په الله قسم لا اجد مثلا زنمومم د خپل ځان د پاره یو مثال الا ابا یوسف مگر پلار د چا د یوسف علی السلام د یوسف علی السلام بابا جی حضرت یعقوب علی السلام چې هغه سوې فصبر جمیل زما کار څه دی هغه صبر خسته دی صبر جمیل دی ته وای چې باغې کې چاته فریاد نی والله المستعان او د الله نه امداد غوښتل کیږي علامه تصفون باغه خبرو چې تاسو بیانوي وانزل الله الله پاک نازل ک زما برات ان الذين جاءوا بالافك عصبه ابن بالافك دا سدي عصبه منكم حضرت مسروق وی حدثتنی ام رومانن یا رومانن ما ته حدیث بیان کړی دی ام رومان الک ام رومان څوک ده وهي ام عائشه چې هغه مور بیبي بی ده د حضرت عائشه قالت هغه وی ام رومان بین انا و عائشه ناګنا پدې منځ کې زه زوم او حضرت عائشه چې اخذته الهمه اونی واغی لتبه سخت تبه و پیدا گرمه چې پیغمبر علی السلام راغی دا سخت بیمار و فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام وی لعل شاید چې دا د دې تبه چې دا دا دغه تهمت د وجنه پیراغلی ده ځکه چې سړی باندې کله غمونه راشي کنه نو مزاج خراب شي چې خراب شي تب پې راشي لعل شاید چې دا تب چې راغلی ده فی حدیث دا د وجه دغه خبرې نه راغلی ده تحدثو چې داغه بیان کیږي هغه درو خبره چې د دینه بیانېږي لعل فی حدیث شاید چې د دې د بیماری د وجه دغه خبره نه ده تحدثو چې هغه د دې نه بیانول شي د دې وجه نه ده نو قالت ام رومان وته جواب کوي چې حضرت او اق غم دی پینو دا دغه دی نعم او خبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کنه چیرې کچره ته پاکه الله بستا برات نازل کی او کچره س ګناه د نشوی توبه او باسه نو دا وی وقعدت عائشه چې جواب ورکو نو دا حضرت عائشه یا پرتاو یا راکیناسته او وی تاسو ته زه څه جواب درکم قالت حضرت عائشه وی مثالی مثال زما و مثلکم او مثال تاسو چې دی ک یعقوب هغه په شان د یعقوب دی و بنیه او د زامونو چې هغه باندې داسې غمونه رالل چرال نو هغه سوی بل سولت لکم انفسکم بلکې خیسته کړی دی تاسو ته ځانونو ستاسو امرن یو لوی کار فصبر جمیل زما د صبري خیسته والله المستعان علی ما تصفون بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد باج